و به ندای اعتصام لبیک گفته تحت یک پرچم جمع شدیم و البته پیروی از الله متعال مصدر عزت ماست در دعوت خود به سوی توحید نیز تنازل نخواهیم کرد و بغیر از الله تعالی با کسی سر خم نمی کنیم و مانند گروههایی نیستیم که پرچم جاهلیت را حمل نموده به خاطر پخش سیاست جاهلیت تلاش مینمایند بلی، ما لشکری هستیم که بودهای وطن پرستی را شکستیم و آلات شرکی را در تدمور و نینوازی روزبر کردیم همچنان سرحدات سایکسبیکو را از بین بردیم پس برای بقای شرک و وطن پرستی هیچ نوفخر و غروری نیست و هیچ فرقی بین عرب و عجم و سیاه و سفید وجود ندارد مگر با تقوا و البته این عزت ایمان است که ما را متحد کرده دا دې لپاره وایم چې ځینې خلک د جهاد معنا دا په جدوجهد باندې کوي او هغه معنا چې جهاد کلمه د هغې لپاره قرآن او سنت کښې کارول شوې ده د هغې نه اړی راړی دې لپاره ډېر خلک مقرر شوي دي آیا جهاد شر دی آیا جهاد ورانې او ویجاړی دی آیا جهاد بې هدفه جګړه ده آیا جهاد د شرق او غرب له لورې د تواغیتو په خوله د نورو لسګونو تپل شوو نومونو یوه پدیده ده او که نه جهاد هغه مقدسه او سپېڅلې فریضه ده چې پایله یې د شرعي نظام انفاذ او د ټول بشریت د هر اړخیز پرمختګ او امن زېری دی؟ اولنی مقصد زمونږ په جنګ کې او زمونږ په جهاد کې هغه دا دی چې مونږ نو زمونږ او ستاسې خلقت او پيدايش دا د الله د بندګۍ او د عبادت لپاره شوی دی، خو دلته دوه خبرې ضروري دي، يوه خبره دا ضروري ده چې د الله عبادت وشي، ځکه دا زمونږ د ژوند مقصد دی او دويمه خبره دا ده چې د الله رب العالمين سره په دې عبادت کې شريک جوړ نه شي او همدغه زمونږ د کلمې مقصد هم دی، لا اله الا الله. اولنی جز د کلمې چې لا اله دی دا معبود باطل رد کوي چې باطل معبود نشته دی او الا الله دا برحق معبود ثابتوي چې برحق معبود شته دی چې هغه الله رب العالمین دی نو د بل چا عبادت نه دی په کار یوازې د الله رب العالمین عبادت او بندګي په کار ده. نو موږ د جهاد مقاصد بیانول، یو مقصد زموږ د جهاد هغه دا دی چې هغه مقصد د الله په ځمکه باندې راشي د کوم لپاره چې دا انسانان پیدا دي چې هغه د الله رب العالمین بندګي ده او دغه مقصد چې چا خراب کړی دی الله رب العالمین سره په بندګۍ او په عبادت کې شریک جوړ کړی دی هغه د منځه لاړ شي ختم شي او کم نه کم محکوم شي نو دا زمونږ د جهاد مقصد دی نبي علیه الصلوة والسلام همدغه مقصد د جهاد بیان کړی دی د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی صحیح حدیث دی چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي بعثت بین یدی الساعة بالسیف زه د قیامت نه مخکې، یعنې قیامت ته نژدې را لېږلی شوی یم، بالسیف، په توره باندې، د جهاد لپاره، د تورې د چلولو لپاره را لېږلی شوی یم، حتی یعبد الله وحده لا شریک له، او په توره باندې زما د راتلو مقصد یا په جهاد باندې ما ته د امر کېدو مقصد دا دی چې د الله په ځمکه یوازې د الله بندګي وشي او شریک ورسره جوړ نه شي. نو دا زمونږ د ژوند مقصد دی چې عبادت وکړو د الله رب العالمین او دا زمونږ د جهاد مقصد دی چې د الله په ځمکه د الله رب العالمین عبادت وشي او د الله رب العالمین سره شریک جوړ نه شي عبادت په درې قسمه دی یو بدني عبادت دی لکه مونځ روژه حج او داسې نور دغه عبادتونه چې دا په بدن باندې سرته رسېږي د بدن په واسطه باندې صرف بدن پکې استعمالېږي نو دا به یوازې الله رب العالمین دپاره کېږي او په دې کښې به د الله سره شریک نه جوړېږي که یو سړی را ولګېده د الله نه سوا یې بل چا ته سجده وکړله دا مشرک دی که الله نه غیر یې بل چا ته رکوع وکړه دا مشرک دی که الله نه غیر یې بل چا ته د بل چا په نوم روژه ونیوله د کعبې نه غیر یې بل شي نه طواف وکړه د قبر نه یا د بل شي نه دا مشرک دی کافر دی دویم عبادت مالي دی، عبادت مالي دې ته ویل کېږي چې په هغه کې مال مصرفېږي د یو چا د مخ د ګټلو دپاره، د یو چا د رضا د حاصلولو دپاره، نو د الله رب العالمین د رضا د حاصلولو دپاره به موږ خپل مال لګوو، په دې عبادت کې صدقات داخل دي، زکات داخل دی، نذر او منښتې په کې داخلې دي. نو چې یو څوک را ولګېږي او صدقه دا د بل چا په نوم باندې وکړي، نذر او منښت د بل چا په نوم وکړي، ذبح د بل چا په نوم وکړي، نو دا شرک دی د الله رب العالمین سره په مالي عبادت کې او دا انسان مشرک دی. او درېیم عبادت فی الحاکمیه دی. حاکمیت کې عبادت، یا عبادت فی الطاعة، په طاعت کې عبادت، عبادت فی الحاکمیت دې ته ویل کېږي چې حکمونه د چا چلېږي او د هغه د حکمونو منل د هغه د محبت د وجې نه، د هغه نه د امید د وجې نه، په هغه باندې د توکل د وجې نه د هغه حکمونه په ځان باندې لازم ګڼل کېږي. نو دې ته عبادت فی الحاکمیت ویل کېږي. د دې مثال دا دی چې د الله په ځمکه باندې شرع د الله رب العالمین چلېږي او دا د چلېدو وړ ده، که یو څوک را ولګېږي او د الله رب العالمین نه غیر د بل چا شرع حاکمه وګڼي او یا بل څوک شارع وګڼي د الله رب العالمین نه غیر، نو ده د الله رب العالمین سره په حاکمیت کې شرک وکړ. په دې زمانه کې که د بتانو عبادت نه شته، د قبرونو عبادت کم شوی دی یا ختم شوی دی، هغه پخواني شرکونه په دې وخت کې نه شته دی، خو د حاکمیت شرک چې پخوا هم موجود و، دغه اوس بیا په دنیا کې عام شوی دی او د نړۍ په هر ګوټ کې د حاکمیت شرک په خلکو کې راغلی دی. الله رب العالمین سره په حاکمیت کې خلک شریکان جوړوي. لکه په دې وخت کې په غرب کې جوړ شوي قوانین راځي او په مسلمانانو باندې تطبیقېږي، نو دغه قوانینو جوړول، د دغه قوانینو راوړل، د دغه قوانینو تطبیقول دا د الله سره شریک جوړول دي او دا ارتداد دی او د دغه قوانینو منل، دې ته غاړه اېښودل، د دې سره محبت کول دا هم ارتداد او شرک او کفر دی، د الله رب العالمین نه انکار کول دي. اګر که یو سړی ظاهراً دا وایي چې زه الله منم لیکن په خوله باندې دا خبره کوي په عملي ژوند کې بیا د الله رب العالمین حکمونه د الله رب العالمین حاکمیت په ځان باندې نه مني هغه قابل د تطبیق نه ګڼي د الله رب العالمین شرع یا ناقصه ګڼي یا یې د وخت او د زمانې سره جوړه نه ګڼي او د هغې په ځای باندې رالګېږي او دیموکراسي راوړي او په خلکو باندې عملي کوي یا سیکولر نظام راوړي په خلکو عملي کوي چې د دې وضاحت موږ انشاالله په مستقلو درسونو کې بیا کوو نو دغه عقیده باندې یا په دغه نظریه باندې دا سړی که یو دی که جماعت دی که تنظیم دی که حکومت دی د دغه حکمونو په راوړلو او په عملي کولو او په تطبیقولو باندې دا کافر کېږي مرتد کېږي او د دې په مقابل کې جهاد په مسلمانانو باندې فرض دی او اصل کې جهاد دی د همدې لپاره چې د الله رب العالمين په ځمکه د الله نظام راشي او په نظام کې او حاکمیت کې شرک ختم شي که نه د پردي اعمالو باندې اعلان د جهاد نه شته دی یو کس پرې واجب القتل ګرځي خو کله چې اعلان د جهاد کېږي همیشه دپاره نو دا په همدې مسله باندې کېږي چې نظام الټه شي بدل شي د شرعي نظام په ځای باندې کفري نظام را شي د الله رب العالمین د حاکمیت په ځای باندې دیموکراسي حاکمه شي د الله د حاکمیت په ځای ملل متحد حاکم شي، د الله رب العالمین په ځای باندې امریکا حاکمه شي او یا د برطانیې نظام حاکم شي، لکه دې وخت کې په پاکستان کې د برطانیې نظام حاکم دی، په افغانستان کې د امریکې نظام حاکم دی او په سعودي کې شاهي نظام حاکم دی، د یوې کورنۍ واک په کې چلېږي، د الله رب العالمین نظام یې ټول شاته غورځولی دی. دغسې په ټوله دنیا کې یو کفري او طاغوتي نظام حاکم دی او د الله رب العالمین حاکمیت شا ته غورځول شوی دی نو په همدې وجه باندې په دې امت باندې په دې وخت کې جهاد فرضعین ګرځېدلی دی او یو مقصد د دغه فرضعین جهاد نه چې په دې زمانه کې فرضعین دی د نړۍ په ګوډ ګوډ کې په هر مسلمان باندې جهاد نو یو مقصد یې دغه دی چې د الله رب العالمین په ځمکه بندګي یوازې د الله رب العالمین وشي او حاکمیت ته او د حکم واک یوازې الله رب العالمین ته ورکړی شي، د پارلمانونو نه دا واک واخیستلی شي، د مدني ټولنو نه دا واک واخیستلی شي، د حکومتونو نه دا واخیستلی شي، د شاهي نظامونو نه واخیستلی شي، دموکراسیو نه واخیستلی شي او یوازې الله رب العالمین ته واک ورکړی شي، ځکه الله رب العالمین موږ ته نظام رالېږلی دی، کامل دین. الله رب العالمين فرمايي اليوم اکملت لکم دينکم واتممت عليکم نعمتي ورضيت لکم الاسلام دينا تاسې ته مې دین پوره کړی دی او تاسې باندې مې خپل نعمت تمام کړی دی او ستاسې نه یوازې زه د اسلام په دین باندې راضي کېږم دا به په شخصي ژوند کې هم راولئ او دا به په فردي ژوند کښې هم راولئ، دا به په کورني نظام کښې هم راولئ، دا به په سیاسي نظام کښې هم راولئ، یوازې په دې نه نه راضي کېږم. اوس که څوک په دې باندې ایمان لري چې د الله دین راپوره شوی دی مونږ ته او په دې کښې نیمګړتیا نشته، نو بیا ولې د الله رب العالمین د دین د حاکمیت په ځای باندې دیموکراسي حاکمه يي او هغې ته یې غاړه ایښې ده؟ او که چېرته په دې عقیده نه يي چې د الله رب العالمین دین کامل دی او راپوره شوی دی مونږ ته او په هره برخه کښې تمام دی، نو بیا دا د الله رب العالمین د کلام نه او د صریح نص نه انکار دی او دغه انکار کفر دی نو زمونږ جهاد د همغه خلکو سره دی چې هغوی د الله رب العالمین د طاعت په ځای د الله د حکم او حاکمیت په ځای باندې په غرب کې جوړ شوي نظامونه راخیستي دي او هغه احکام یې راخیستي دي او هغه حاکم کړي دي د الله امر او نهي ته ترجیح نه ورکوي او د امریکا د خوا نه چې کوم امر او نهي صادرېږي همغه امر او نهي قابل د تطبیق ګڼي کوم نظام چې په غرب کې جوړ شوی دی هغه نظام قابل د تطبیق ګڼي او کوم نظام چې د عرش معلی نه رب العالمین رالېږلی دی هغه نظام قابل د تطبیق او د تنفیذ نه ګڼي هغه نیمګړی ګڼي نو د دغه خلکو سره زمونږ جګړه ده او د دغو سره زمونږ جنګ دی او د همدغې دپاره دی چې عبادت یې یوازې د الله وشي په ټولو قسمونو سره هغه که ملایي په دغه نظام کې راځي، که عامي په دغه نظام کې راځي او که په دې کې سیاسي جماعتونه راځي او که هر څوک په کې راځي او دغه نظام سره منډې وهي او د دغه دیموکراسۍ او د ولسواکۍ دپاره کار کوي، نو د هغې سره زمونږ جهاد دی، جګړه ده او دا به دوام کوي انشاالله او د همدې دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رالېږلی شوی و، بعثت بین یدی الساعة بالسیف، حتی یعبد الله وحده لا شریک له زه په توره رالېږلی شوی یم د دې لپاره چې په ځمکه کې د الله رب العالمین بندګي وشي او شریک ورسره جوړ نه شي بندګي په بدني عبادت کې بندګي په مالي عبادت کې او بندګي په حاکمیت کې په دې ټوله کښې د الله رب العالمين بندګي او عبادت وشي الله رب العالمين دې مونږ يوازې د الله بندګي کوونکي جوړ کړي او زمونږ او ستاسې جهاد د رب العالمين د همدغه مقصد لپاره وګرځوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمين النصر توالا Скоро, очень скоро кровь прольется морем, Кафельские глотки дрогнут от ножей, Умы вы проснулись, и мечи взмахнули, делая общину с каждым днем сильней. Слушай, кафир мерзкий, вовсе ты не дерзкий, и твой звонкий гонор в голосе угас. Халифат построен, که عرب شهسواران یې خپل اسونه په دجله او فرات وبوي، نو ژر ده چې خراساني غازیان به یې ان شاء الله خپل اسونه له یوه لورې د هند په ګنګا او جمنا اوبه کړي او بل لور به د امو په سیند اوبه وڅښي او دا بری من کاروان به د القدس په لور ګړندي ګامونه واخلي باذن الله. اسلامي دولت د پرمختګونو فعالیتونو لاسته راوړنو او بریاو په اړه هر اړخیز خبرونه تاسې په حقایقو او رښتینیو تازه معلوماتو خبروي او د مزدورو غربي او ګوندپالو رسنیو د درواغجنو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور مخ کلک ګوزار کوي راځئ رښتینې، کره او پر وخت خبرونه واورئ. او ځان له حقایقو خبر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو اوس مو پام راګرځوم د اسلامي خلافت د اتلو سرښندویانو د وروستیو بریاوو او فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته تېره ورځ د پاکستان په شمال لوېدیځ پېښور ښار کې د اسلامي خلافت د اتلو سرښندویانو د یو ماین په چاودنه کې د پاکستاني مرتدو سرحدي ملېشو شپږ تنه وژل شوي او پېنځه تنه نور ټپيان دي. د دې برید او په پاکستان کې د اسلامي خلافت د اتلو نورو بریدونو پړه په داسې حال کې هغه تش په نامه اسلامي تنظیمونه په ډېره سپین سترګۍ په غاړه اخلي چې د هند په اوږو سواره دي. دغه تش په نامه اسلامي تنظیم چې د پاکستان په مرتدو حکومت د دغه راز بریدونو توان یې د خپلو شخصي ګټو، خود غرضیو او اسلامي خلافت په وړاندې د منافقت د چلند د غوره کولو له امله له لاسه ورکړی، خو اوس نو د اسلامي خلافت د سرښندویانو د اتلوالو بریدونو پړه په ډېره سپین سترګۍ مني، حال دا چې د اسلامي خلافت اعلام د یادو شوو بریدونو مستندې ویډیوګانې او انځورونه هم لري. د موصل په ختیځ الانتصار ناحیه کې د یو استشهادي برید په ترڅ کې اتلس عراقي سوات ځواکونه وژل شوي او یو ابرامز ټانک، یو همر او یو بلډوزر یې هم ویجاړ شوی دی. د اسلامي دولت ځواکونو د موصل په شمال د تلقیف په لویدیځ کې د نښتو په ترڅ کې پنځلس عراقي فوځیان وژلي، درې موټرې او په یوه اندازه وسلو او مهماتو یې هم ولکه کړې ده. او د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت ځواکونو د موصل په شمال په یاده تلقیف سیمه کې په عراقي ځواکونو یرغل کړی او په پایله کې یې النفطیه سیمه او د الحرا سیمې خوا او شا سیمې په خپله ولکه کې را وستې دي. د حلب په الباب ښار د ترکیې د پرله پسې بمبارۍ په ترڅ کې دوه تنه مړه او اوولس نور ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم په کې شامل دي. قدرمنو اورېدونکو دا وه دې مهال خبرونه، له ملتیا مو مننه، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. شرعي اصل په حیث ومنلې. دا چې ټاکنې یو شرعي اصل دی او که نه د جمهوري نظامونو یوه شومه پدیده ده، په دې اړه د عظام صاحب سره غږېدلي یو، هیله ده چې تر پایه را سره پاتې شئ. لومړی خو عظام صاحب تاسې ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. زه هم په خپل بار قدرمنو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. که په پیل کښې راته ووایې چې آیا د دیموکراتیک ټاکنیزو نظامونو له لارې اسلام نافذېدلی شي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم رښتیا هم داسې یوه پوښتنه ده چې په دې باندې ډېر بحث او څېړنې ته اړتیا ده او په دې تمه یمه چې دې پوښتنې ته سم ځواب وویلی شو او همداراز قدرمن اورېدونکي ډېر په دقت او په ژور فکر زموږ دغه بحث ته تم شي نو مسله دا ده شفق صاحب چې دلته یوازې ټاکنې نه بلکه ډېر داسې بې اساسه او بې بنسټه هغه شومې پدیدې او ارزښتونه چې د غرب له لوري ډرامې دي او د غرب له لوري را ولاړ شوي طرحې او مسودې دي هغه دلته نو د اسلام په بچو یې د اسلامي ارزښتونو په حیث پېژني نو په همدې به اورېدونکو سره وغږېږو او له فلسفې څخه متاثره دي او د اسلامي نظام د جوړولو ترتیب او طریقه د رسول الله صلی وسلم له سیرت څخه اخلي نو بل که غواړي د غرب د ډیموکراسۍ له لارې اسلام اسلامي نظام راولي اکثره تنظیمونه هم شته دی چې هغوی داسې فکر کوي چې ګینې دا د ټاکنو له لارې نه او د همدې پروسو له لارې نه اسلامي نظامونه راتلی شي او تجربه کړي هم دي په ډېری هېوادونو کښې خو نتیجه یې نه ده ورکړې ده نو او بل د دوی هدف نو د دوی هدف لپاره د نورو یعنې سیکولر یم بې دینه احزابو په څېر دیموکراټیک وسایل هم په کار اچوي او انتخاباتو ته ودرېږي ډېر ملایان یي ډېر د تنظیمونو یي اسلامي تنظیمونه هم ځان ته وایي د هغوی استازي مي یي ښه غټې پګړۍ او غټې ږیرې په تصویرونو کښې نیولي او بیا ټاکنو ته ولاړ یي نوماندان یي او هماغه کوم دغه یې چې دي اعضا یې چې دي هغوی ورله بیا کمپاینونه هم کوي او بیا دا دین په نامه له خلکو ووټ او رایه هم غواړي او خلکو ته دا یو ډول هم د مسولیت په حیث ورپېژني او قراني ایتونه تحریفوي او لږې داسې خلکو ته فکر وکړي چې دا ګینې یو شرعي اصل دی نو دا دغه خلک چې دي دغه د درې حالتونو نه خالي نه دي اول خو دا دی چې دغه خلک کېدای شي ډیموکراسي سمه پېژني نه ځکه چې په ډیموکراسۍ کښې خو اعلی حاکمیت او د قوانینو د جوړولو حق چې دی د خلکو دی نه د الله تعالی یعنې په ډیموکراسۍ کښې خلکو ته اختیار ورکول کېږي چې هر ډول نظام او قوانین د ځان لپاره غواړي جوړ یې کړي بس د خلکو خپله خوښه ده چې هر ډول نظام د هغوی خواهشاتو مطابق وي، بس جوړولی شي، دا د هغوی صلاحیت او واک دی، دا د ډیموکراسۍ اختیار ورکړی دی، په داسې حال کې چې په اسلامي نظام کې د الله حاکمیت او د تشریع حق چې دی یوازې او یوازې د الله تعالی جل جلاله دی، نو څوک په کې تغیر او تبدیل نه شي راوستی، خو په دیموکراسۍ کې بیا په نهایي فیصله د خلکو وي، اخري فیصله بیا خلک کوي، نو اوس خبره دا ده چې دغه خلک نو څنګه د دیموکراسۍ له لارې نه د الله نظام نافظولی شي، بله مسئله دا ده چې دویم حالت یې دا دی چې که دغه خلک په اسلام نه پوهېږي، کېدای شي په اسلام باندې هم سمه پوهه نه لري، یوازې اسلامي علم او شریعت ته منسوب خلک دي، خو د اسلام په روح او تقاضا او خصوصیاتو سم نه دي پوهېدلي او نه پکې پوهېږي، نه د اسلام نظام ورته معلوم دی او نه په اسلام کې د حاکمیت نظریه ورته معلومه ده، دوی صرف اسلام د هغه فردي عباداتو پورې منحصر کړی دی او داسې فکر کوي چې بس اسلام یې د سیاست نه لرې کړی دی او د اسلام د یو شرعي نظام او د یو سیاسي نظام او همداراز د ټولنیز اقتصادي نظام په حیث نه پېژني او نو له همدې امله د اسلام او ډیموکراسۍ تر منځ په فرق هم نه پوهېږي دغه خلک دا کوم کوم چې ځانونو ته پوه خلک هم وایي علما هم وایي او په همدغه پروسه کښې شامل هم دي او کار هم په کښې کوي او کاندیدان هم دي او همدا پروسه پرې روانه ده بله مسله دا ده درېیم حالت تلونکي راتلونکي او په یخو او ګرمو دفترونو کښې ناست ولاړ خلک چې دي نو دا د جهاد او د قربانیو او د کړاوونو دا زغمل دا خو ډېر سخت کار دی چې د دې لارې نه اسلامي نظام چې هم د دغې لارې نه راتلی شي نو دا بېخي دا یې دا یې د لاسه نه کېږي او دې کښې هغه دنیوي مقاصد او مصالح چې دي هغه نو په لاس نه ورځي نو بس ډیموکراسي اسانه لار ده او ښه پسله لار ده او زمینه سازي هم ورته بل څوک کوي نو په همدغه ډیموکراسۍ باندې او د ډیموکراسۍ له لارې نه د په موجوده وخت کښې په مصر کښې دوی دا مسئله تجربه کړله چې هلته د اتیا کاله مبارزې نه وروسته مرسي واک ته رسېږي او هغه بېرته راچپه کېږي همدغه د طاغوت له لارې نه چې واک ته رسېږي څه توره یې وکړله نو داسې مسئلې بل مسئله دا ده چې د انتخاباتي نظام له لارې د اسلام د نه نافظېدلو ډېر زیات دلایل دي لومړی خو دا چې د ډیموکراسۍ اساسي مفکوره دا ده چې حکومت نظام او قوانین به د خلکو لخوا د خلکو په لاس او د خلکو لپاره جوړېږي دا نو د ډیموکراسۍ هغه تعریف کې هم همدا راځي چې د خلکو له خوا د خلکو په لاس جوړ شوی حکومت د خلکو لپاره هغه ډیموکراسي ده دا د ډیموکراسۍ نه عبارت دی نو په همدې اساس هر هغه جهت چې ډیموکراټیک فعالیت کوي تر هر څه لومړی باید دا ومني چې نظام به د خلکو په خوښه جوړېږي نو خلکو کښې خو هر قسم خلک د هر مذهب د هرې عقیدې د هرې فکر د هر دین خلک دي په کښې هر څوک چې هر څه وغواړي او اکثریت شو نو بس هماغه خلک به دا نظام جوړوي حتی که اسلامي نظام هم راځي نو دوی داسې فکر کوي که اسلامي نظام هم راځي په دې اساس به نه راځي چې هغه د الله تعالی له طرفه یو مکلفیت دی یعنې دوی که اسلامي نظام غواړي هم د د هغه چې د اسلامي نظام د راتګ لارې چارې دي د هغې د لارې نه یې نه غواړي دوی که اسلامي نظام را ځي هم په دغه غیر شرعي طریقه باید را شي او چې دا چون ناممکنه ده په دې لاره باندې او د الله لورې مکلفیت نه ګڼي بلکې یو په دې اساس به را ځي دغه خلک وایي چې د خلکو خوښ دی یعنې په ډیموکراسۍ کښې به خلقو ته پوره پوره واک ورکول کېږي چې اسلام غواړي او که غیر اسلام غواړي دا د خلقو اختیار دی نو په اسلام کښې خلقو ته دغه حق ورکول د اسلام له فکر او شریعت سره ښکاره مخالفت دی او دا کار مخالف دی د اسلام همدا پورتنۍ خبرې معنا دا هم ده کېدای شي چې هر اسلامي تنظیم چې په انتخاباتو کښې برخه اخلي باید دا خبره تر هر څه د مخه ومني چې لکه څنګه چې دوی غواړي خلق اسلام ته دعوت کړي همدغه ډول باید غیر اسلامي تنظیمونو ته هم دا حق ومني چې مسلمانان دې کفر ته دعوت کړي او د دوی ورباندې هېڅ اعتراض نه شي کولی ځکه چې ډیموکراسۍ اصل هم دا دی چې ته خلک اسلام ته دعوت کړې نو د بل چا حق د بل تنظیم حق به دا مني چې هغوی نورو ادیانو ته خلک دعوت کړي او د اسلام په ضد تبلیغات وکړي ځکه که ته د اسلام په ملاتړ تبلیغات کوې رایه ورکوې نو هغه ستا په مقابل کښې چې څوک دی هغه نو د هغې تا دا حق ومنه چې هغوی که هر قسم نظر ورکوي، نو هغه د هغې حق دی، ځکه چې دا ډیموکراسۍ حق ورکړی، تاسې چې ډیموکراسي ارزښتونه ومنل، نو دا به خامخا ورسره مني. بله مسئله دا ده چې پارلمان کې د اکثریت تنظیم د هر ډول قوانینو د جوړولو او تصویبولو حق لري او څو چې اسلامي تنظیم په پارلمان کې اکثریت ونه لري، د قانون جوړولو حق نه لري. د پارلماني اصولو په بنا په اقلیت باندې دا لازمه ده چې د قانون جوړولو لپاره د اکثریت حق ومني. سم چې هغوی د اسلام په خلاف قوانین جوړ کړي چې په یو مسلمان هېواد کې د اسلام په خلاف د قوانینو د جوړولو حق تسلیمول د اسلام خلاف کار دی مسلمانان باید د هېڅ چا ته اجازه ور نه کړي چې د دوی په دې په خاوره کې د غیر اسلامي قوانین جوړ شي بله مسله دا چې د انتخاباتو ګټونکي تنظیم ته دا حق ورکول کېږي چې د څلور یا پېنځو کلونو لپاره حکومت وکړي او نور خلک باید د هغوی حکومت د دغې مودې لپاره ومني که بالفرض کوم اسلامي تنظیم اکثریت تر لاسه کړي او اسلام نافظ هم کړي نو بیا به هم د اسلام وروسته باید له حکومت څخه لاس په سر شي یعنې که اسلام یې نافظ کړی هغه هم دا اسلام به بیا پرېږدي ځکه دا دیموکراسۍ ورته دا حق ورکړی چې پېنځه کالو پورې که ته اسلام منې پېنځو نه هاخوا بیا بل کفر چې را ځي هغې ته به غاړه ږدې دا تسلیمي به ورکوې چې دا کار په اسلام کښې د اجماع په خلاف دی ځکه چې په اسلام کښې حاکم تر هغې د حاکمیت حق لري چې تر څو ژوندی وي او د حاکمیت شرعي اهلیت ولري که شرعي اهلیت لري نو بیا ولې لرې کېږي او که شرعي اهلیت نه لري نو بیا ولې د دوهم ځل لپاره د حاکمیت حق ورکول کېږي دویم مخالفت یې له اسلام سره دا دی چې هغه اسلام چې دوی نافظ کړی وي هغه باید د تل لپاره نافظ وي خو په دې صورت کې څلور یا پېنځه کاله وروسته دغه نظام باید په خپله له منځه لاړ شي او خلکو ته یو ځل بیا دا حق ورکړي چې اسلام غواړي که کفر غواړي او که نور ادیان غواړي چې په دې کار سره بیا سیکولر یعنې بېدینه احزابو ته د حاکمیت ته د رسېدو فرصت دوی په خپله ورکوي، دا نو هغوی ته یوه قسم زمینه سازي ده. بل دلیل یې دا دی چې د اسلام د حاکمیت او د ډیموکراسۍ د حاکمیت نظامونه چې دي، دوه جلا جلا نظامونه دي. د اسلامي تنظیمونو له خوا په ډیموکراسۍ کښې شاملېدل د ډیموکراسۍ د تایید او تصویق په معنا ده، که نه؟ عام خلک چې کله وګوري چې علما هم په ډیموکراسۍ کښې برخه اخلي او انتخاباتو ته ودرېږي، نو په دې ډیموکراسۍ کښې د دوی د شمولیت له امله عامو خلکو ته دا فکر پیدا کېږي چې کېدای شي دا ډیموکراسي به هم یو حق نظام وي، نو او یو اسلامي لاره به یې دا به یو اسلامي او شرعي نظام وي ځکه چې که ناحقه وای نو دیني علماوو به په کښې برخه نه اخېسته او علما که هر څومره د خپل مشارکت لپاره د مجبوریت او د دعوت د مصلحت تاویلونه را وباسي او دلایل خلکو ته وړاندې کوي چې یاره که پارلمان کښې زه نه یم او ولایتي شورا کښې نه یم نو که پارلمان کښې علما نه وي او شیوخ نه وي او د مسلمانان خلک نه وي او دا د تش په نامه مجاهدین نه وي نو هلته به بېلابېل قوانین تصویب شي او دا به وشي او هغه به وشي، نو دا خندوونکي دلایل خلکو ته وړاندې کوي، خو په دې نه پوهېږي، نو ځکه چې او دوی او ملایان نو خو دې دې دیموکراتیکو نظامونو او دې خلکو دې رسنیو او شخصیتونه جوړ کړي دي او همدې د ورځې لپاره یې استعمالوي او ځکه چې په پارلماني بهیر کې علماء او سیکولر یعنې بېدینه اشخاص ټول یو ډول اصولو باندې چلېږي او په عمل کې هم د دواړو تر منځ کوم فرق نه لیدل کېږي. دلیل دا دی چې هر نظام یو ایډیولوژي او فکر لري چې هغه نظام ته د رسېدو لپاره لار او وسایل هم له همدغه فکر څخه سرچینه اخلي او انتخابېږي د ډیموکراسۍ ایډیولوژي او فکر سیکولریزم دی او انتخابات هم د سیکولریزم په بنسټ ولاړ دي نو ځکه چې د انتخاباتو لپاره اساسي شرط یعنې سیاسي مساوات دی او دغه مساوات هغه وخت راتلی شي چې ټول جهتونه د ډیموکراسۍ لپاره خپل دین پرېږدي او دا ځکه چې دین انسانانو ته یو د یو پر بل د تفاضل یعنې برترۍ درس ورکوي. د مثال په ډول اسلام وایي چې مسلمان تر کافر غوره دی، خو ډیموکراسي وایي چې باید دواړه مساوي وي او مساوات یوازې په هغه صورت کښې رامنځته کېږي چې د کفر او اسلام خبره له منځه ووځي. نو دا خو ښکاره خبره ده چې بس دلته د د د یو هندو او د یو سیک او د یو یو عیسوي او د یو د بل دین والا رایه او ستا د یو عالم او د مسلمان رایه چې ده هغه سره یو شان ده نو دغه دغه توپیر چې دی او دغه تفاضل او برتري دا پکې ختمه ده په همدې اساس انتخابات په ډیموکراسۍ پورې خاص دي ځکه د هغوی له لارې یوازې ډیموکراسي راتلی شي نه اسلام ځکه چې لکه څنګه چې اسلام له ډیموکراسۍ څخه یو جلا دین دی نو د نافظولو لاره وسیله یې هم له ډیموکراسۍ څخه جلا ده لکه څنګه چې ډیموکراسي له کمونیزم عیسایت یهودیت او نورو ادیانو سره پیوندکاري نه مني همدغه ډول اسلام هم له نورو ادیانو او طریقو سره پیوندکاري نه مني او نه له نورو لارو قایمېدلی شي، اسلام به یوازې په هغه طریقه قایمېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کښې پکښې قایم شوی وو چې اوس د اسلامي خلافت لله الحمد د همدغې نبوي منهج له لارې د اسلامي نظام د قایمېدو مبارزه پیل کړې او لله الحمد په مخ روان دي له همدې امله له باطلو لارو د اسلام د نفاذ لپاره کوښښونه یو ناروا او د عقل او فطرت خلاف کار دی نو بل دلیل دا دی چې ډیموکراسي د پانګوال نظام یعنې کپیټالیزم زېږنده او د همدغه نظام سیاسي مظهر دی. هر څومره چې په اسلامي نړۍ کښې ډیموکراسي ټینګېږي په همغه اندازه پانګوال په سود او احتکار ولاړ نظام هم چې د اسلام مخالف اقتصادي نظام دی ټینګېږي. دلته اوس تاسې ګورئ دغه پانګوال بډایه خلک چې دي دا نو دوی کوم حد ته رسېدلي دي او د غریبو هغه واک او اختیار او همداراز حق حقوق په کومه اندازه دي؟ دا نو ټول د ديموکراسۍ ارمغان دي او دغه د ټاکنو ارمغان دي چې دغه شان حالات يې را جوړ کړی دی چې په هره اداره کې، په هره برخه کې، په هر کونج کې فساد دی او فساد اوج ته رسېدلی دی. بله خبره دا ده که بالفرض که يو اسلامي تنظيم د ديموکراسۍ له لارې قدرت ته هم ورسېږي، هغه هم په کراره کراره د پانګوال نظام برخه ګرځي او د اسلام له اقتصادي نظام څخه خارجېږي. او بل دلیل دا هم کېدای شي چې انتخابات انتخاباتي سیاست داسې یو ډنډ دی چې یو ځل کوم اسلامي تنظیم ورکې ولوېږي یا یې د اسلام په نامه اشخاص ورکې ولوېږي بیا له هغه څخه وتل انتهایي مشکل کار ټول هغه اسلامي تنظیمونه چې یو ځل په ډیموکراسۍ کښې ورداخل شوي دي هغوی نور د اسلام د غلبې لپاره له انقلابي جهادي هڅو نه بیا لاس اخېستی دی هسې تش په نامه باندې شعارونه ورکوي ځکه چې د ډیموکراټیک سیاست لپاره دا شرط ده چې مسلط دوی جهد به نه کوې، د مسلحې مبارزې پرېښودل او په دموکراسۍ او انتخاباتو پورې د اسلام د غلبې د امېدونو تړل او دغه کار ته د اسلامي مبارزې نوم ورکول د اسلام د نفاذ په لاره کې یو خطرناک خنډ دی او دغه اسلامي ډلو ټپلو رامنځ ته کړی دی دهمدوی په مټ باندې دهمغوی په اوږه باندې د دموکراسۍ علمبردارانو ټوپک اېښی دی او لګیا دی بس دغه خپل مرام او موقف ته ځان رسوي ځکه چې له دې لارې مسلمانان په جهاد او دهغه په نتایجو بې باوره کېږي په دې میدان کې د مصر د اخوان المرتدین او د افغانستان د جهادي تنظیمونو او د پاکستان د اسلامي تنظیمونو ناکامه تجربې ټولو خلکو ته واضح مثالونه دي، یوازې دا چې دا د اوږدې مودې له تېرېدو سره سره اسلامي نظام نافظ نه کړای شو، بلکې د اسلام دښمنانو په ډېر مکر او مهارت همدغه مجاهدین ودرول او دغه اوس ښکاره مثالونه وړاندې کېږي چې اخراً په دې کفر ورننوتل او څه مخکې ورنوتي او څه اوس ورننوتل او خبره دې درجې ته راورسېده چې تش په نامه اسلامي دیموکراتیک تنظیمونو هم خپل ټول تبلیغاتي وسایل د جهاد او مجاهدینو په خلاف له صلیبیانو سره همغږي کړي او هماهنګه کړي دي او د سولې ډنډورې غږوي او دغه تپل شویو اصطلاحاتو نه کار اخلي او په خپله هم په کې مصروف دي او د نورو خلکو فکرونه یې هم تخریب کړل. بل دلیل دا هم کېدای شي چې ډیموکراسي یو داسې نظام دی چې په هغه کې اسلامي تنظیمونه اکثریت نه شي ګټلی، لکه چې په تېرو شپېتو اتیا کلونو کې په پاکستان کې ولیدل شو او همداراز په مصر کې ولیدل شو او دا ځکه چې د ډیموکراسۍ فکري او سیاسي جوړښت داسې دی چې هلته باید سرمایه داران، فیوډالان، خانان، ملکان، صنعتکاران، لوی لوی تجاران او سوداګر او دا پخواني بیروکراتان او هم په مالي درغلیو کښې ککړ خلق چې دي دا دغه مافیا ډلې او دا دلته غټ غټ کورنۍ او دا خلق به خامخا همدغه خلق به پکې قدرت ته رسېږي دا دلته اوس یې خلق ګوري دا دا په قاچاق بریو کښې چې لاس لري او دا د قاچاقو کارخانې لري او دا د نړیوال تجارتونه لري هم د دغه مؤمینو مسلمانانو په وینو باندې پلن شوي او غټ خېټي دغه چې دي اختطافګر چې دي نو همدغه پکې واک ته رسېږي هماغه یو سیاسي لوبه روانه ده او دیموکراسي هم همدا غواړي چې داسې خلک واک ته ورسوي چې هغه کفر او اسلام ورته مطرح نه وي خپل واک ورته مطرح وي او هغه خلک اوس هم په واک کښې دي ځکه چې په دیموکراسي کښې قدرت ته د رسېدو لپاره تر ټولو لویه او مهمه وسیله یعنې د مال مصرفول دي او دا خلکو ته څرګنده معلومه ده او همدا چې رشوت ورکول د خلکو رایې په پیسو اخلي د خلک تېر باسي دروغجنې وعدې ورکوي او د ځان په ګټه او د مخالف لوري په خلاف تبلیغات کوي دا نو هغه بیا په دغه اړه چې څوک معلومات ورکوي، هغه ورته تنګ نظری ښکاري او د فکر ساحه یې ورته محدوده ښکاري، خو حال دا چې د فکر ساحه د دوی محدوده ده چې دومره مطالعه نه لري، دومره په دغه نظامونو باندې نه پوهېږي چې د بل چا له لورې تحمیل شوی او تپل شوی نظام ته اسلامي نظام وایي، دومره د دوی دغه د فکر ساحه محدوده ده، دومره تنګ نظري دي، تنګ نظري هم دوی د فکر ساحې ته هم دوی محدودې دي او غواړي او داسې فکر کوي چې ټولو خلکو ته د ځان په څېر فکر کوي، خو لله الحمد اوس نو اسلامي امت او د اسلامي امت بچي را ویښ شوي دي او په هره برخه کښې لله الحمد دغه د کفر او استعمار داړه مارو ته ماتې ورکړې ده. بله مسئله دا چې که چېرې کوم اسلامي تنظیم له دې ټولو خنډونو او مشکلاتو سره سره بیا هم په انتخاباتو کښې اکثریت وګټي که نه او قدرت ته ورسېږي بیا به هم د هماغه اساسي قانون پابند وي چې د ډیموکراسۍ په اساس جوړ شوی دی. دلته بره د پارلمان او یا د دې ټاکنو کښې د بریالیتوب نه تاسې دې بل یو اساسي قانون موجود دی چې یو وضعي قانون دی دا همدا په همدغه لارو رامنځ ته شوی دی نو دا اساسي قانون د انتخاباتو ګټونکي تنظیم ته دا اجازه نه ورکوي چې مکمل شریعت دې نافظ کړي ځکه د دې اساسي قانون په هغه مادو باندې مخکې زموږ مشرانو ملګرو بحثونه کړي دي او په هغې باندې پوه شوي دي چې د اساسي قانون په هرې ماده کښې هغه کفري تصور او فکر موجود دی، که هغې څېړنه او پلټنه وشي او سرسري پۀ سړی تېر نۀ شي او د هرې مادې هغه تحقيق وشي نو دوی ته معلومېږي او دا اساسي قانون چې دی دا بدلولو ته يې نو نور سيکولر يعنې بې دينه قوتونه نۀ پرېږدي هماغه بس هغوی چې کوم جوړ کړی دی هماغه شان يې چلوي که چېرې اساسي قانون پرېږدي او مستقيماً مکمل شريعت نافذ کړي نو بيا يې پۀ قدرت کښې د پاتې کېدلو جواز له منځه ځي ځکه چې د همدې اساسي قانون له مخې د انتخاباتو له لارې قدرت ته رسېدلی دی، نو چې قانون ځي نو د دوی د حاکمیت جواز به هم ورسره له منځه ځي، ځکه یو بل سره تړلي دي، لازم او ملزوم دي او بله دا مسله ده چې د انتخاباتو له لارې قدرت ته رسېدونکی اسلامي تنظیم که اسلام نافظ هم کړي که نه بیا به هم مکمل اسلام نه وي، ځکه چې د اسلامي حکومت یوه اهمه وجیبه د امربالمعروف او نهیعنالمنکر وظیفه ده او تر ټولو لوی منکر دا دی چې د یو اسلامي هېواد په حیث که واخلو په یو هېواد کې د غیراسلامي احزاب موجود وي، او د غیر اسلامي فعالیتونو تر سره کولو اجازه دې هم ولري، اسلامي حکومت باید ټول سیکولر او مرتد احزاب له فعالیت څخه منع کړي، افراد یې اسلام ته دعوت کړي او د امتناع په صورت کې یې له منځه یوسي، نو انتخابي حکومت خو دغه کار هېڅکله هم نه شي کولی، دا اجازه خو دموکراسي نه ورکوي، هلته ورته مخکې د پاسه حدود ټاکلي دي، ځکه چې دموکراسي هر چا ته د هرې عقیدې، د هر بیان او د فکر او د اظهار ازادي ورکړې ده او چې دوی په ګټه یې همدارنګه دغه ډول حکومت د کفارو په خلاف د اقدامي جهاد فریضه هم نه شي تر سره کولی، بلکې د دوی په خلاف باید د بین المللي قوانینو، دا د ملل ملحده چې کوم قوانین دي، په دې اساس له ټولو کفري هېوادونو سره د امن او تعاون متقابل حسنه روابط باید ولري او په دې باندې نو دغه تش په نامه ډلې ټپلې هم دې ته ژمنې دي او لګیا دي چې مونږ بل چا سره کار نشته دی او د پولو پورې محدود فکر لري او ځینې تنظیمونه یې داسې دي چې هغوی نو امریکې ته زارۍ کوي چې سوال او زارۍ ورته شروع کړي چې موږ تاسې سره کار نه لرو او زموږ یوازې فلاني حکومت سره کار دی، هغه سره د دې چې کله د هند په اوږو سواری او کله د چین په اوږو سواری. دغه شان خلک چې دي بیا د اسلامي خلافت د په تېرو کې نه په استفادې په پېښور کې یو برید شوی و چې د اسلامي خلافت مجاهدینو د پاکستاني مرتد حکومت هغه سرحدي پولیس له منځه وړي وو او ګڼ مرګ ژوبله یې وراړولې وه، نو دلته هغه اسلام بدناموونکي تنظیمونه چې اوس له کاره لوېدلي دي او وخت یې تېر دی لله الحمد، نو هغوی د اسلامي خلافت د کړنو په بار بار پړه هغوی اخلي، غټ غټ اتلوال بریدونه وشي په پاکستان کښې هلته یې پړه هلته چې کوم د هند او د چین په اوږو سواره تنظیمونه دي او د هغوی په مرستو او همداراز په اختطاف او چې کوم غورځنګونه کوي کوم کوم فعالیتونه کوي د هغوی پړه وخته دوی اخېستي اسلامي خلافت مجاهدین هم لږ ځان غلی کړي چې څه چې نور خلک پرې څه وایي غر شي دوی پرې رامنډه کړي چې دا کار مونږ کړی دی نو نور دوی نور د کارونو نه بریدونو نه پرېوتي دي بس صرف یوازې تیارې ته ناست دي او بس صرف برید دا وایي چې مونږ دا کار مونږ وکړ او ټول حال دا چې ځان سره اسلامي خلافت خپلې مستندې ویډیوګانې خپرېږي الحمدلله او دا بیا هر شواهد خپرېږي بیا هم پړه دغه خلک په غاړه بس دوی دا خلک الله تعالی ذلیله کړي دي او الله به یې همداسې ذلیله ساتي خبره رانه بل خوا لاړه نو ټول هغه دلایل دي چې د اسلام له نافظولو سره د دیموکراسۍ مخالفت ښيي دا اوس مې چې وړاندې کړه او د اسلام د راتګ اصلي مقصد دا دی چې باید په نورو باطلو ادیانو غالب شي نه دا چې له هغوی سره یو ځای د تساوۍ یعنې مساویتوب پر اساس ژوند وکړي نو ځکه الله تعالی جل جلاله فرمایي چې هغه تحمیل شوي اصطلاحات او پدیدې دي چې د غرب د استشراق له لورې دلته پرې خلک قانع کړي دي نو په دې باندې ډېر بحث کېدای شي په دې هیله چې همدغومره معلومات به اورېدونکو کافي ګڼلی وي نو اعزاز صاحب دا چې د وخت د کمبود په اساس موږ دغه خپرونه لنډه وه کاش چې او بل دا چې د اکسفورډ قاموس د پارلېمنټ کلمه داسې تشریح کړې ده چې پارلېمنټ د خلکو هغه ډله ده چې د یو هېواد لپاره قوانین جوړوي نو قوانین خو الله تعالی جوړ کړي دي خو دوی د یو هېواد د یو نظام او وضعي نظام لپاره نوي قوانین جوړوي د انسانانو په لاس د انسانانو د ژوند د تېرولو لپاره انسانان خپله قوانین جوړوي مسله دا ده چې په دیموکراسۍ کښې د خلقو اکثریت چې دی د اعلی مرتبه لري ځکه چې د سیادت یعنې اعلی حاکمیت حق چې دی د امر او نهې د تحلیل او تحریم مطلق حق چې دی نو په اکثریت پورې دلته په دیموکراسۍ کښې اړه لري او په پارلیمان کښې لکه څنګه چې په دین کښې د الله تعالی فیصله نه شي رد کېدلی همدا ډول په دیموکراسۍ کښې د اکثریت فیصله نه شي رد کېدلی بس اکثریت چې څه فیصله وکړله بس هغه هغه صحیح ده که هغه سل په سلو کښې د اسلام سره منافي وه خو اکثریت چې کړي نو هغه بیا څوک یې د رد کولو دغه نه شي لرلی قانوني جواز نه شي لرلی بل دا چې په ډیموکراسۍ کښې د الله مرتبه لري دغه اکثریت چې دی کوم قوانین هم دا جوړوي او هر څه دا تصویبوي او دوی که هره فیصله کوي نو دا اکثریت چې دی بس د الوهیت درجې ته رسېدلی نو پارلمان چې د اکثریت استازي دي د پیغمبر یعنې استازیتوب مرتبه لري په دې معنا چې استازي به د خلکو یعنې د خپلو موکلینو د خوښې مطابق قوانین ایجادوي او هېبت امینۍ ډیموکراسي چې اصلاً په سیکولریزم یعنې را دینیت ولاړه ده، د حکومت او نظام په چارو کې دین ته د مداخلې حق نه ورکوي هېڅکله، نو په همدې اساس ټول هغه قراردادونه او مسودې چې د قانون کېدلو لپاره پارلمان ته د بحث او غور لپاره وړاندې کېږي باید په دیني بنسټونو ولاړې نه وي، بل د ډیموکراسۍ له لارې طرحې، نظریات او مسودې تر هغه وخته د تطبیق وړ نه دي چې تر څو یې د پارلمان له خوا یعنې د قانونیت حق نه وي تر لاسه کړی، ځکه چې په پارلمان کې قانون هغې مصوبې ته ویل کېږي چې د پارلمان دواړه جرګې یې تصویب کړي او جمهور رئیس یې توشیح کړي. تر څو چې دا مراحل نه وي طی کړي نو تر هغې پورې د تطبیق وړ نه ګڼل کېږي نو بله مسئله دا چې په دیموکراسي کښې پارلمان ته د هر فکر او نظر خلک د انتخاباتو له لارې ځان رسولی شي که هغه د هر فکر او د هرې عقیدې او الحادي فکر لري او که غربي فکر لري او که نور کفري فکر او عقیدې لري او په هره عقیده کښې نو نو دغه عقیدوي توپیر چې ده نو پارلمان ته د هغوی د رسېدو مانع نه ګرځي په همدې اساس چې هر څوک پارلمان ته ورسېږي هغوی هلته د خپلې خوښې او د خپلې نظریې او د خپلې عقیدې مطابق قانوني طرحې پارلمان ته وړاندې کوي او د همغې لپاره د اکثریت کوشش کوي او هغوی د خپلو هر ډول افکارو او نظریاتو د بیان له امله تر عدلي تعقیب لاندې هم نه شي راتلای ځکه چې هغوی که د اسلام په خلاف کومه نظریه کوم بیان ورکړي طرحه وړاندې کوي نو قانونا هغه ته نه شي تعقیبولی ځکه همدې اساسي قانون هغې ته دا اجازه ورکړې ده همدا د افغانستان په اساس د اساسي قانون په یو سل او یوه مو ماده کښې داسې یو ماده ده چې هغه کښې ویل شوي چې د ملي شورا دغه د پارلمان او د د مشرانو جرګې چې کومه شورا ده چې په دې کښې یعنې د ملي شورا هېڅ غړی د هغې رایې یا نظریې له امله چې د وظیفې د اجرا په وخت کښې یې څرګندوي تر عادلي تعقیب لاندې نه نیول کېږي دلته د کوم قید او شرط نه دی موجود چې هر قسم د ملي شورا غړی ځکه اول خو ورته په داسې حالت کښې راغلی دی چې د هغې فکر عقیدې او دین او دغه ته نظر ته فکر نه دی شوی چې دا د فکر او عقیدې خاوند دی نو بس پارلمان ته د تګ اجازه لري او بیا چې دلته را شي دا ښکاره خبره ده چې دوی نو که بیا هر قسم نظر ورکوي که د اسلام په خلاف نظر ورکوي که د اسلامي شاعرو مقدساتو توهین کوي که که هر قسم طرحه او که مسودې دوی سره یې که وړاندې کوي که د اسلام سره سل په سلو کښې منافي وي ځکه دوی د عدلي تعقیب لاندې نه نیول کېږي ځکه اساسي قانون ورته دا اجازه ورکړې ده ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو تر بیا د الله په امان هو، پارلمان د دموکراتیکو نظامونو هغه شومه پدیده ده چې په اسلامي شریعت کې هېڅ اساس او بنسټ نه لري. پارلمان هغه کفري مرکز دی چې د الهي قوانینو په ځای په کې د انسان په لاس وضعي قوانین جوړېږي. پارلمان هغه سالون دی چې له دریځه یې اسلامي امت د ژبې، قوم، سمت، نژاد او د نورو تعصبونو په لور بې لارې کېږي. پارلمان هغه باغ وحش دی چې څېروونکي درنده ګان په کې د کمزورو د وینو څښلو او څېرلو لپاره شپه و ورځ خپلې ډاروونکې داړي په غربي سوان تېرې کوي. پارلمان هغه ډانس کلب دی چې تل په کې ښځینه او نارینه و برګه تڼ جوړ کړی وي او د بوتلونو او څنډلو په ورولو یو بل سره اوږې جنګوي او د خپلې حیا او ناموس جنازې وباسي او بالاخره پارلمان هغه غوجل ده چې د پردیو کفري او طاغوتي هېوادونو ځناور جاسوسان پرې په یوه اخور د کونجاړې په خوراک بوخت اسلامي امته! راځئ نور را ویښ شئ، دا د شرق او غرب له لوري د وضع شویو وضعي نظامونو د تقویې او دوام څخه ځان وژغورئ او د ټاکنو په دغه خندوونکو ډرامو د امریکا او نورو کافرو اهداف مه پالئ. راځئ نور د رب العزت ذات د شریعت په لار کې خپل استعدادونه په کار واچوئ چې د دنیوي او اخروي ژوند په خوږو ماڼه شئ.